الرحیم و الى مدین اخاهم شعیبا غالبا دا شپږم واقع ده اوله واقع وه د نوح علیه السلام دویمه واقع وه د هود علیه السلام دریمه واقع وه د صالح علیه السلام په دې درې واړو واقعو کې بیان د اثبات د توحید د الله و بیا څلورمه واقع وه د حضرت ابراهیم علیه السلام پنځمه واقع وه د حضرت لوط علیه السلام په هغې کې اثبات د دې خبرې و چې علم غیب دا صرف صفت د الله دی چې د هر څیز نه په هر وخت کې خبرې نو هغه یو الله دی هغه واقع دته بیان کړه دا شپږم واقع ده د حضرت شعیب علیه السلام حضرت شعیب علیه السلام دا واقع به هم راوالی د اولې دعوې سره ولګوي چې هغه اثبات د توحید د الله دی و الی مدینه راولیږه موږ مدین ښار ته و الى مدین راولیږه موږ مدین ښار ته څوک اخاهم رور د هغوی مړه دا خو تاسو ډېر ووی چې د قوم سړي ته خلک څه وایي اوس دا دی دا دا به څه د شینوارو دا څه دی که نه رور دی نو راولیږه موږ مدین ښار ته اخاهم ورور د هغوی شعیبه چې هغه حضرت شعیب علیه السلام و هلکه شعیب علیه السلام چې راغی قوم ته څه مسله بیان کړه قال نو دوی یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم د یو الله عبادت وکړئ اثبات د توحید ای زما قومه د یو الله عبادتو کې بیا کوي نفې د شرک ما لکم نشته د ستاسو دپاره من اله یو معبود برحق او غیره بغیر د هغه نه یو په دوی کې د توحید کمی وخه دوی کې د شرک دغه وه نو حضرت شعیب ورته دا اهمه مسله بیانوي چې عبادت کوي د یو الله کوي ګورې د الله نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته بل د دې خوارانو معاملات غلط او خاص کر دا ګورې د دنیا غټ سپیروالی دی دا ناپ او تول نه دی کمی دا ډیر سپیره شی دی په کم علاقه کې چې کم قوم د هغوی تول صحیح نه وي د هغوی ناف صحیح نه وي د هغوی ګس صحیح نه وي الله په دې علاقه باندې دغه راولي ګراني او قات راولي نو ورته وی ولا تن ولا تنقص المکیال او تاسو مکموي پیمانه چې په پیمانه باندې شی ورکوي پیمانه مکموي ډکه پیمانه ورکوي والمیزان او طول تول مه دغه کوئ چې سپکه تله ورکوئ خلکو له خو سپکه ولا تنقص المکیال تاسو مه کموئ پیمانه والمیزان او تول انی اراکم یقینا زه وینم تاسو انی اراکم یقینا زه وینم تاسو بخیرن په خیر الله د باندې پراخي راوستې ده مال کثیر د سره دی هر څه نعمتونه دي نو لکه چې دونه لوی دنیا د سره ده مالی کثیر د سره دی نو دا سپیروالی بیا ولې کوی چې په ناب کې کمی او په تول کې کمی یا د دې دا مطلب دی یا د دې دا مطلب دی چې الله د باندې پراخي راوستې ده الله د باندې احسان کړی دی نو مسله څه ده احسن کما خلکو سره ښېګړې کوه لکه څنګه چې الله تابان تاسو باندې خدای پراخي راوستې ده تاسو په خلکو پراخي راولئ و انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو و انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو که دا معاملې کوئ عذاب یوم محیط د عذاب دغه ورځې ګیره کوونکي نه یقینا زه یریږم په تاسو عذاب یوم د عذاب د هغه ورځې محیط چې هغه ګیره کوونکي که د محیط معنا وکړې ګیره احاط یحیط نو معنا د ګیره کول خو یو د محیط معنا راځي هلاکوونکي تاسو وایې که نه و احیط بثمره و یا قومې دلته خو یې دا ووی چې کمې مه کوئ خو ریاضه ته چې ناب کې یا تول کې نو صرف دې ته به نه ګورې چې زه کمې نه کوم دا کمال نه دی نه ته چې تول کې یا ناب کې نو دا ووایه پوروالې مې وکه کو نه کو دا نه چې زه کمې نه کوم نه نه دا نه کمی خو به اسم نه کې چې ته ورکې علی به ورکې چې ستا زړه یقین وکړي چې دا شی ما دله دغه ورکو پوره ورکو و یا قومې نو ما وې مخکې نفې دغه وکړه اوس اثبات کوي و یا قومې ای زما قومه اوف المکیال پوره ورکوي خلکو له پیمانه والمیزان او تول بالقسط په عدل او په انصاف ولا تبخس الناس د دې وجه نه حضرت امام صاحب ویو چې شی خرڅی دا به وی چې ما دا شی دله پوره که که ور نه که ته به وې دا شی ما د ده نه پوره واغست که وامې نه غست دا ډیر ضرور ده د خرڅولو په وخت کې پوره ورکول پوره غشتل دا ضرور دي د دې وجې نه هدایه کې یو مسله ده چې کم شی په وزن خرڅیږي کم شی په ناب خرڅیږي تا د پیښور نه په وزن راوړو هلته دې وتړو دلته دې راوړو دکان ته او تی بیا په بل خرڅې نو ګورې ستا د پېښور هغه ناپ او یا هغه تول ګورې کافي نه دی اوس چې ته خرڅې نو هغه ته به پوره کې د دې وجې نه بیا به ورتلې دا تاسو چې اوړه اخلئ چې دا شل توړې دي شل کیلو دي نو تاسو به د میل په تول باندې اکتفا نه کوئ چې کله تاسو ته دکاندار دا درکوي نو درته بیا بیا ناف کوي هسې نه چېرته کمی نه راغلی پکې او کنه دی بې نافه تاسو ته درکوي دا بیا جایز نه دي ښه خبره دا ده یاسه چې ته په دې ماخله چې دا شل دی او که دا یویشت دی بس وده لکه دا توړه په څو دی په دغې ماخله په کیلوګانو باندې او ټیک دی دا ستاسو خلک په کیلوګانو ځکه نه لي داسې خو نه وایي که نه چې د وړو کیلو په څو دی هلکه په دو... شلس روپۍ دی ښه نو د دوو سو شوې شل هلکه د دریو دغه شوې اکثر دا خلک ما وي په کیلوګانو یې نه دي نو دا بیا صحیح دي ښه ولا تبخس الناس او مکه موي د خلکو نه اشیاءهم شی نه د هغوی ولا تعصو تاسو رانې مکه وی فی الارض پس مکه کې مفسدین چې تاسو فساد کوونکي بقیت الله هغه باقی پاتې کړی شوی شی د الله بقیت الله هغه پاتې کړی شوی شی د الله خیر لکم دا ډیر بهتر دی ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان هلکه شی دې راوړو او پوره ناف سره یا پوره تول سره دې په بل خرڅ کو تا پکې سل روپۍ وګټلې هغه بل پکې چالاکي وکړه دوه سو روپۍ وګټلې دا په حلال کاروبار سره چې الله تا ته دا سل روپۍ باقي کړې د دې خیر او برکت د خلکو د زر روپو نه دغه دی ښه دی بقیت الله پاتې کړی شوی د الله خیر لکم دا ډیر ښه دی ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان وما انا علیکم نیم زه په تاسو بحفیظ ساتونکي ذمه وار زه ستاسو د اعمالو ذمه وار نه یم خو دین درته بیانوم قالو هغوی ورته سوی دا غریب ورته وی د توحید پابندي وکې معامله درست کوې اکابر وی د دین نه چې خوند اخلې نو ګورې په معاملاتو به اخلې ښه معاملاتو ته توجه وکړئ درست کې معاملات ګورئ چې په دین کې څومره خوند دی خو چې په معاملاتو کې دین نه وي که نه نو د دین خوند بیا نه د دې وجې نه داسې معاملات کوي بزرګان وایي چې ولا یخافون لومته دائم د چا د ملامتګري د ملامتیا نه مه یریږي وایه د قرآن نه عظیم بل شی نشته د رسول پاک نه عظیم بل څوک نشته د دین نه بل عظیم نشته دا هر څوک به راوالم او د الله په دین به قربان کم معاملات د دین مطابق خاص کر دوستانو د دې ډېر خیال ساتئ دا ما وی د هغه او دغه پرېږدی درته به الله ډېر خیر درکي په چا باندې شی قرض خرڅی ما وی معاملات درست کړئ دین کې به خوند درته میلو شي چا باندې شی خرڅی څه مسله ده وخت دغه که ټیک نه د باندې خرڅوم کله و پیسې راکې که خپه کیږي خپه دي شي دا په تا خپه کیږي نو چې په تا خفه کېږي نو دا ستا دوست دی که دا ستا دشمن دی پیسې به کله راکې وایه میاش پس ورته وایي میاش پس نه څلوېښت ورځې پس ورځ معلومه شو ګوره د دین مطابق وشو وی لیکئ دوه کسه پې ګواه کې چې وګوره د ما سره دا خبره وکړه پلانی دا خبره کې او زه د سره څنګه ولیکم نو ته د ده ډېر خیال ساتې که د قرآن مجید ساتې ده سره څنګه دا و خفه به شي ښه نو دا به خفه شي نو دین به خفه نی رسول الله به خفه نی قرآن مجید به خفه نی نو ما وی د دین نه چې خوند اخلی معامله درست کړي نو دی ورته څه وایي دا بېمان قالو نو هغوی ورته وایي شعیب علیه السلام به دا منځونه ډېر کول وایي یا شعیبو ای شعیبه اصلاتک آیا ستا دا موس چې دی تامرک امر کوي تا ته چې دا دوه خبرې موږ پریدو یو دا دی چې د پلار او د نیکه دا بوتان پریدو ان نترکه چې موږ پریدو ما یعبدو آباؤنا هغه معبودان چې پلان عبادت به کولو د هغې پلارانو زموږ اصلاتک ایا ستا دا مونځ چې دی تأمرک امر کوي تا ته ان نترک چې موږ پرېږدو ما هغه معبودان یعبدو آباؤنا چې عبادت به کولو د هغې پلارانو زموږ یو دا پرېږدو او بل دا دی خپل مال خپل اختیار دا وی کنه خپل وطن او خپل اختیار الکه دا وطن د پلار جوړ کړی دی داسې وایه د الله وطن د الله اختیار نو دی وی ښه مال به خپلی ګټه به خپلی او ته به پکې راځې راته به وایې نه کمې مه کوه او زیاتې مه کوه او په دې ځای کې مه لګوه او په دې ځای کې ولګوه نو د اختیار به زموږ نی او او ان نفعل یا دا چې مونږ کو فی اموالنا په مالونو زمونږ کې ما نشا هغه چې زمونږ خوښه وشي انک یقینا تیره ته خو ډېر بردبارې او ډېر پوی خندا کوي انک یقینا ته چې له انت الحلیم ته ډېر دغه یې ده صبرناکې او الرشید پوی قال شعیب علیه السلام ورته وایي یا قوم ای زما قومه ارئیتم تاسو خبر راکې ماته ان كنت على بینة که چېرې یم زه په واضح دلیل من ربي د طرفه د رب زما نه زما د نبوت واضح دلیل ما سره یو ورزقني او راکړی دی الله ماته منه د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته د حضرت شعیب علیه السلام مال ډیرو الله ښه مال ورکړو کله نه کله موږ داسې چلو کو یو سړي ته وایو یلکه دا شی ماله په هغې پرېږدو بیا زه ورشم ویلم نو دی وی وما اریدو زه اراده نه کوم ان اخالفکم چې ستاسو نه رستو زه ورشم الا ما انهاکم هغه ته چې زه تاسو منې کوم عنه د هغې نه ښه چې دا ته مونږه منې کې چې داسې مه کوه او بیا هغه کار تم نه کې نو ستا مقصد څه دی ان اریدو زه اراده نه کوم الا الاصلاح مګر د اصلاح مستطاعتو چې څونه زما طاقت دی وما توفیقی نه دی توفیق زما الا بالله مګر په الله دی علیه په دغه الله توکلت ما بروسه کړې ده و الیه انیب او دی الله ته زه رجوع کوم نو دی ورته څه وایي ستا د قص نه دا کار کو ته راته ګوره او داسې به یې کو نو دی ورته څه وایي و یا قوم ای زما قومه لا یجرمنکم او دی نکی پتاسو لا یجرمنکم او دی نکی پتاسو شقاقی مخالفت زما چون که تاسو زما مخالف یې زما دا مخالفت دیونه کی پتاسو دسې کارونه ان یصیبکم چې وبرسیږي تاسو ته مثل ما په شان د هغه عذاب اصاب قوم نوح چې هغه رسېدلی او قوم د نوح علیه السلام ته هغه بل ورځ تاسو ووې او قوم هود یا قوم د هود علیه السلام ته د هود علیه السلام قوم پیژنې څوک تاسو نه خو تاسو نه کوم عاد څه شو عاد قوم او قوم هود یا قوم د هود علیه السلام او قوم صالح دا یادوي یا قوم د صالح علیه السلام د صالح علیه السلام د قوم نامه و سمود دا ټول پریږدی وما قوم لوط او نه د قوم د لوط علیه السلام منکم ببعید ستاسو نه لرې دا د حضرت شعیب علیه السلام مدین خار او د لوط علیه السلام دا کوم علاقه چې او دا سره ګاونډیانو خصوکو دوستانو روحاني او دنیوي بهترین سیز د کامیابی سره دا دوه ټکي دي هلکه په تیرو ګناهونو باندې استغفار وایې استغفار په کثرت سره وایې ډیر لوی خیر برکت دی او آینده د پاره الله ته رجوع کې چې بیا به دا بدعملی نه کوم واستغفرو بخنه وغواړئ د خپلو ګناهونو ربکم د خپل رب نه که ګناهونه می الله به هم ګناهونه معاف کړي او که ګناهونه هم نی او تاسو استغفار وایې نو الله به رفع د دغو کړي د درجو ثم توبو بیا تاسو رجوع کې الیه دی الله ته ولې موږ چې استغفار وایو نو الله زمونږ د استغفار قبلی وی ولې نه قبلی ان ربی یقینا رب زما رحیم هغه ډیر رحم کوونکی دی او ودود مینه کوونکي دي ودود مینه کوونکي دي قالو نو دوی ورته وي دا د هغه بدمعشانو خبرې خبره به د سره دوی کوي ته به جواب ورکې الټه به درته راتاو شي دونه غوږونه دې راله دغه کړل خو کړه دا دونه خبرې مه کوه قالو نو دوی ووی یا شعیبو اے شعیبه ما نفقه منګړ نه پویګو کثیرا مما په ډیرو هغه خبرو تقولو چې ته یې وې و انا لنراکا یقینا منګ وینو تا فینا په خپلو ځانونو کې ضعیفا کمزورې دونه زور دم نشته نعوذ بالله که د پسې راپاسېدو بیا به دې رانه څوک خلاص نه کي ها دومره دا ستا قوم ښه خلک دي ولولا رهتک که چېرې نه وي ستا دا ډله مراد د ډلې نه څه دی قوم ولولا رهتک که چېرې نه وي ستا دا ډله او دا قوم لرجمناکه نو موږ به په کاڼو باندې ویشتې وي او مړ کړی وم وي وما انت علینا او نه ته په موږ بیا عزیز ګرانه دې ورته څه وایي وی چا سره قرآن یي که نه خیسته جوابونه سړی قرآن خلکو ته ښیي نو وی خا خا د الله نه د باندې زما قوم عزتمند دی چې د الله د وجې نه مې نه پرېږدی او د قوم د وجې نه مې پرېږدی قال نو دی ورته وی یا قومې ای زما قومه ارهتی ایا زما دا ډله او زما قوم اعز دا عزتمند دی علیکم په تاسو من الله د الله نه د الله د وجې نه مې نه پرېږدی د قوم د وجې نه مې پرېږدی واتخذتموه تاسو ګرځولی دی د الله واتخذتموه تاسو ګرځولی دی دغه الله وراءکم د خپل ځان نه رستو زهري یا غورځولی شوی الله هم شاته غورځولی دی هغې ته توجه نه کوي ایله زما قوم ته ګورئ ان ربی یقینا رب زما بما تعملون پاغه کارونو چې تاسو کوئ محیط ګیره کوونکې دی ویا قوم ویا قوم اعملو ای زما قوم تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په دا خپل حالت باید چې څه کولی شي هغه کوئ نو ما ولې په عذابوئ انی عامل یقینا زه عمل کوونکی یم په دې خپل حالت دا بدعمله به راپاڅېدل شعیب علیه السلام ته به وی ته غلطې د پلار او د نیکه لاره د پرېښوه نو دی ورته وایي سوف تعلمون زر دی چې تاسو به وپېژنئ سوف تعلمون زر دی چې تاسو به وپېژنې څوک من یاتیه عذاب هغه څوک چې راشي هغه ته عذاب او یخزیه وی شرموي ومن او هغه څوک هو کاذبون چې هغه دروغجني ریښتونی به هم درته معلوم شي دروغجن به هم درته معلوم شي دوی وې ځه مړه داسې چلو کې یو څو ورځې ورته صبر وکړې بس مړ به شي موږ به تې خلاص شو نو دی وته وی ورتقبو تاسو انتظار کوی زما انی معکم بشک از ستاسو سره رقیب ستاسو انتظار کوونکیم چې د خدای عذاب به د باندې راځي ولما جاء امرنا هر کله چې راغې حکم د عذاب زمون نو نجینا شعیبا موږ نجات ورکړ شعیب علیه السلام ته والذین او هغه خلکو ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی و معهو د هغه سره الله چې ورته دا نجات ورکه نو په الله باندې دا نجات واجب و وی نه نه دا د هغه صرف رحم و برحمت ان په سبب د رحم او د مهربانې منا د طرف زمونږ نه خاله په شعیب رحم وکړه د هغه په ملګرو الله رحم وکړه نجات یې ورته ورکړه نو قوم سره سو شو واخذت الذین ظلمو او اونی و هغې خلکو له چې هغوی ظلم کړی اخذت فعل دی الصیحة د هغې دپاره فایل کې ښه ونیوه هغې خلکو له چې هغوی ظلم کړی و چا ونیوه الصیحتو چغې حضرت جبریل علیه السلام پې د پاس نه یو هیبتناک اواز وکړو د دې ډیر هوا سره د دوی دا زړونه وچاودېدل فاصبحو نو دوی وګرځېدل فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاسمین پړمخې نو داسې سره جارو شو که نه چې تا به وې دلته سره اوسېدلي نو څوک که لم یغنو لکه تا به وې چې دوی نو اوسېدلي فیها په دې ځای کې الا خبر شي بعدا هلاکت دی وي لمدینه د پاره د مدین مدین خو د ښار نامه ده مراد ته دلته دي باشندگان د ښار کما بعیدت لکه څنګه چې هلاک شوي سمود سمود قوم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي رب ته خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب ته زمونږ د حالات اصلاح وکړي ربه ته زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه ته خپل توفیق زمونږ سره